ګناه یو ضرري او نقصاني څیز دی ګناه کولو سره انسان ته ضرر او نقصان رسی او داسې انسان چې څوک ګناهونه کوي ګناهونو کې مبتلا وي او توبه نه وباسي استغفار نه وي دغه انسان د نقصان کې روان دی همداسې که ډېر زیات یو څیز هغه نقصاني وي خو هغې سره انسان له مرګ راشي او هغه درد یا تکلیف نه هغې نه ده ته نجات ملو شي خو د جهنم دا عذاب د کم طرف ته چې کافران او بعضې ګناهګار مسلمانان دا بزي د دې نقصان او د دې عذاب دا ډېر شدید او سخت دی د مسلمان لا دا پکار دی چې دی او هر انسان له دا پکار دی چې دی د ګناهونو نه ځان وساتي او صرف د الله جل جلاله عبادت وکړي او د ګناهونو نه ځان وساتي که ګناه وشي په دې باندې د خپېمنتیا ښکاره کړي او غفور رحیم رب نه مغفرت او بخښنه وغواړي چې دغه ګناه ورته معاف شي او د دې ګناه د وجې نه دی د عذاب نه بچ شي